بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی والصافات صفا پر کتار کتار سفتړون کو باندې قسم فالزاجرات زجرا بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي فالتاليات ذکرا بیا په هغه باندې قسم چې د نصیحت د کلام او روونکي دي ان الهکم لواحد تاسو حقیقي معبود خو یوازې اکی یو دی فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډیر ګران دی که د هغو شیانو چې موږ پیدا کړي دي دوی خو موږ له سریښتناکې ښځې څخه پیدا کړي دي او آباؤنا الاولون آیا زموږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاسول شي قل نعم وانتم داخرون دوی ته وایا هو او تاسو د خدای جل جلاله په وړاندې دی وتی من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي وقفوهم انهم مسئولون او لږ دوی ماتل کړئ له دوی نه څه پوښتنه کیږي